یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل حکم رب تیر مخ کې سره ده دی مخ کې درې ارکان د اسلام بیان شول ایمان منز او زکات وسلورم رکن بیان الله تعالی چې هغه مسله دروجی ده پر روژې باندې د د انسان تزکیه راځي د ګناهونو نه په دې باندې پاکیږي انسان چې ګناهونه کوي دا د خواهشاتو د وجې نه کوي د د انسان په بدن کې د خواهشاتو ماده زیاته شي انسان ګناهونه کوي خو لیکن د روژې په وجه باندې د مؤمن مسلمان خواهشات مړه شي او دا بیکاره شي ختم شي نو مؤمن مسلمان د ګناهونو نه بچ شي نو الله تبارک تعالی په دې کې ذکر کوي د نفسونو امن او د نفسونو پاکواله روحاني تربیت روحاني پاکواله پرې سر راځي الله تبارک تعالی دې روجا په خیر سره په موږ باندې راولي او الله تعالی دې په هغه طریقه باندې په موږ باندې تیر کی چې الله رانه پی راضي شي او د الله تعالی پیغمبر کومه طریقه ویلې ده یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی دی په تاسو باندې روزي نیول یا ایه الذین آمنو بیا راوړل شوی دی یعنی روزي نیول د ایمان تقاضا ده او دا نه چې رمضان جانې پټ پټان جانې نه رمجا د رمضان جانې او مؤمنان جانې څوک چې مؤمنان مسلمانانی نو هغه به روژه نیسي او د پنجابیانو شاند کې ونی ډیر پکې مؤمنان مسلمانان شته دي نیکان خلک پکې شته دي خو لیکن عمومي لحاظ سره دغه سیده ټول ورځ به خوراک کړی او د ماخام بیا رو جماعت به ټول خلکو نه زیات غستری وي او دا ابتاری دا وي دا وي رو جماعت دی نو ټول ورځ به خوراک کړی به دا خبره کوي په هغه کې هم ډېرې غلطیاں نشته او پښتون چې هغه به روژه نسی روژه خو نه ماف کوي خو لیکن که د خور او لور حق دی ورته ووایه نو بیا هغه نه مني نو غلطیانې په هر چا کې شته دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام پرس کړل شوی دی په تاسو باندې روزې نیول کما کتب علی الذین صیام د صوم نه دی او په عربی کې صوم څه ته ویل کیږي کما کتب علی الذین من قبلکم دا ورسته وای د رمضان خبره کو صوم امساک ته وای ځان بندول او په اصطلاح د شریعت کې څه ته وای د خوراک سکاک او د جمانه ځان بچ کول د طلوع الفجر نه واخله تر د غروب شمس پورې مع نیت صوم سره د نیت د روژې نه بس دې ته روژه شرعي وي کما کتبال الذین لکه څرنګه چې پرز کړل شو پاکستان باندې من قبلکم چې مخکې استادو نه لعلکم تتقون دیر پاره چې پرېزګاران شي دیر پاره چې تقوادار شي دا آیات دلیل په دې باندې د آدم علیه صلات و سلام نه واخله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر د قیامت پورې هر دین والا سماوي دین والا چې دی پاره کې د روجی عبادت دا موجودو او په حدیث بخاری کې هم دغه راځي بنی الاسلام علی خمسین بنیادونه د اسلام پنځه دي نو یو پاره کې سره د رمضان مبارک روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پر شوی پاکستان باندې چې مخکې استادونه لعلکم تتقون دیر پاره چې تقوادار او پرهیزګار شئ یو فرض روزي نیول دي او یو عام نپلی روزي نیول نپلی روزي په هر میاشت کې درې روزي نیول دې کې ډیر زیات ثواب دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما ته نبی رسول وصیت کړی چې په هر میاشت کې درې روزي نه او دا داسې دي که صیام الدهر لکه ټول عمر چې د روژه نیولې او د هغې وجه دا ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امت دپاره یوه نیکي په لس ده نو یوه روژه داسې شوله لکه لس روژې چې نیولې نو چې په میاشت کې د درې روژې ونیولې نو داسې ده لکه ټوله روژ لکه ټوله میاشت چې د روژې نیولې لعلکم تتقون دې لپاره چې پرهېزګاران شئ دې لپاره چې د ګناهونو نه بچ شئ حدیث کې هم راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنتون د روجی مثال د ډال له په ډال باندې انسان د توري د گزار نه د ټوپک د ډز نه بچ کیږي نو دغه سی پروژی نیولو سره مؤمن مؤمن مسلمان د دروغ وینا نه د ناکاره اعمالو نه د بد ویناګانو نه د دینه بچ کیږي او حدیث کې دغه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم یدا قول الزور والعمل به چا چې دروغ ویناګانی پهش خبرې بيدینی او بد اعمال پروژه کې پرې نه خودل پلیس لله حاجت فی ان یدعا طعامه و شرابه نو الله تعالی تر دې څه حاجت نشته چې تا خوله دې تړلې ده یاري څه وخوړل یا نه بلکې د روژې مقصد دا دی چې ته ګناهونه پرېږدې ګناهونه ته پرېږدې او د الله تعالی پیغمبر وای چا چې د رمضان مبارک روزي ونیولې ایمانا و احتسابا چې کلک ایمان یو په الله تعالی باندې په نیت د ثواب باندې نو الله تعالی او ته مخکینی ګناهونه معاف کړي او د روزي بدله به الله تعالی په خپل ور کوي نو په دې باندې د مؤمن مسلمان ګناهونه ختميږي لعلکم تتقون دیر پاره چې تقوا دیر پاره چې پرهیزګاران شي دیر پاره چې تاسو متقیان شئ او د الله تعالی پیغمبر وی صحیح حدیث ته بخاری کې راځي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءت فلیتزوج ته چا چې وسو طاقت نو ځان له دی واده وکي ولی فانه اغض للبصر په دې باندې باندې نظر به بیا صحیح استعمالیږي نظر به بی ځای ځای نه استعماله پردی زنانه ته ګوري نو خپل ته ګوره واحسن للفرج او د شرمګاه حفاظت په دې باندې راځي د زینا نه وبچي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ومن لم یستطع چا چې د واده کولو طاقت او قوت نه په علیه بسومی نو دا دی روجی نسی په انه له وجاء بس په دی باندې بدر گناهون نه بچی په پروجو سره د انسان خواهشات کمزوري کیږي د گناهون نه په انسان بچ کیږي ایام معدوده څو ورځې دې شمیرل شوی په دې آیات کې د روزې مدت ذکر کړي مخکې الله تعالی ویل روزې د باندې فرض دي دا فرض روزې څومره دي اوس الله تعالی وایي ایام معدوده ورځې دې شمیرل شوی دا ایام معدودات تو ته ویل شوی دی په دې کې اشاره دی ته مړه یو څو ورځې د شمار دینو دومره ته مه پریشانه کیږه چې ته اوس دومره پریشانه چې روزه را باندې را روانه ده دا به څه کیږي الله هیڅ هم نه کیږي یو څو ورځې دی د شمار سړیه یو شی چې شمارل کیږي هغه اسم نه دی هغه آسان دی آسان او مخکې یاد کې الله تعالی دا ویلله چې یوازې په تا نه دی پرس شوی بلکې په نورو خلکو باندې هم پرس شوی دی په چا باندې چې یو غم راشي یو تکلیف راشي یو سخت پې راشي او یوازې نو هغه ډیر زیات پریشان خو چې په نورو خلکو باندې هم یې هغه نو خلک وایي مړ یوازې په ما باندې نه ده په نور باندې هم ده نو الله وایي یوازې په تا باندې نه ده بلکې د آدم علیه صلات وسلام نه تر قیامته پورې دغه روجې دي او دویمه خبردار چې یو څو ورځې د شمیر دي نو اسانې دي او زلو ته موه ډیر خلک داسې وایي کله چې د رمضان مبارک میاش راشي نو یې مصیبت روانې بیا راغی فقهای کرامو لیکلي دي چې د رمضان مبارک د راتلو پر اتلو راتلو کې چا د سټه کې ویلله چې دا د الله تعالی عذاب دی یا ربانی الله تعالی تکلیف راوستي دی نو دا په دې باندې د ایمان نخلاصي پمن کان منکم مریضا نو څوک چې وستا سن مریض نه جوړوي او علا سفرین یا په سفر باندې په عدت من ایام اخر نو لازم دی او روزه ما تکړه لازم دی په دې باندې شمارول د نور ورځو د پاره د قضا من کان منکم مریضا د دې مریضتیا نه مراد هغه مریضتیا ده چې د هلاکت خطر ده پکې غرق کیږي تباه کیږي مړ کیږي او یا دویم دا چې مرض زیاتیږي یا مرض زیاتیږي هم نه او مړ کیږي هم نه خو لیکي نه دوایو له دغه ورکړی د ډاکټر ماهر ډاکټر دی طبیب دی دیندار دی مسلمان دی وای دا دوایی که ته استعمالی او روجه دی ونه نیوله نو ته په یوه میاشت کې جوړ شي او که دا دوایی دی درې ټیمه څلور ټیمه نه استعمالوله نو ته بیا پنځو میاشتو کې جوړیږي نو در لپاره هم جایز دی چې دا روژه وخوري او علا سفرین یا په سفر باندې مراد د سفر نه سفر شرعي دی اته څلوېښت میله په مقدار باندې چې په اتیا کیلومتر یا سره پاسه یا سره کم ته جوړیږي بنابر اختلاف اقوال نو دا غره لپاره جایز دی چې روزه وخوري او که تکلیف ته نه او روزه یې ونیوله نو ډیره زیاته ښه فعدة من ایام اخر خو لازم دی په د باندې شمیرول شمار د نورو ورځو د پاره د قضا څو ورځې چې روجه وخوړله نو هم هغه ورځې به بیا دغه راوړي قضا ودا راوړي وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين وهغه کسان يطيقونه چې هغه طاقت نه لري د روجې د نیولو پیدیتو طعام مسکین پیدیه ده پې چې خوراک ورکول مسکین ته د وی ورځې دې ځای کې الله تعالی یو بله مسله ذکر کوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی و په ابتدا د اسلام کې داسې وه کله چې روژه فرض شوله نو په هغې کې دا اختیار هم و که ته روژه نسې نو روژه ونیسه او که روژه نه نیسې نو اجازه ده چې فدیه ورکړه دا جایز او بیا د آیات وروسته منسوخ شو په من شهیده منکم شهره فلیصمه سره یو قول داره وعلى الذين يطيقونه کسان چې طاقت د روجې لري فدیه طعام مسکین فدیه د خوراک ورکول مسکین ته دا د ابتدا د اسلام خبره شوله بیا منسوخ شو دویم قول لمپسرینو دا دی یطیقونه هونه مراد هغه نارینه او یا زنانه ده بوډاګان بوډایګانې زنانه او یا دومره یو سړی مریض دی طاقت لري چې روژه ونیول شي یا حامله مرضعه زنانه ده چې بچی له پی ورکوي زنانه طاقت د روژې د نیولو لرلی شي خو لیکن سخته بیماری ده ورته او تکلیف ورته ډېر ډېر شته دی نو طاقت لرلی شي که ونیسي نو نیولی شي خو لیکن مشکلات ورته ډېر دي نو بیا فدیه تو طعام مسکین هغه دې فدیه ورکړي چې خوراک ورکول مسکین ته خوراک ورکول مسکین ته او بعض علما کرام وایي د یطیقونه د اطواق یطیقو د باب فعال حمزه لپاره د سلب ده نو معنا دا شوله وعلى الذين پاکستان من الا یطیقونه چې طاقت نه لري طاقت ختم شوی هغه د روجو د نیولو نو فدیتون طعام مسکین لازم دی پاغي باندې فدیه ورکول چې خوراک ورکول دی مسکین ته دا په لازم دی چې طاقت نه لري نو بیا دغه ورکول شي فدیه به بیا ورکه زمونږ استادانو به کې نور هم توجیهات کوله څوک چې طاقت لري د روجې د نیولو نو فدیتون طعام مسکین د دې مطلب دا دی د دې نه مراد سرسایه ده صدقه الفطر دی مراد ده چا روجه ونیوله او وسو طاقت شته دی نو بیا ری سرسایه هم ورکی په دې روجو کې چې کم کمی زیاتې شوی الله تعالی وو ته پیغام اپ کې فدیتون طعام مسکین او یا فدیه طعام مسکین معنی دا ده روجه دی نیولې ده روجه ماتی ترې ترتیب نیولې ده په گاون کې دی یو یتیم دی په گاون کې دی دغه دی یو مسکین دی غریب سړی دی روجه ماتی لزان سره یو پکې بلم بوزه الله تعالی بدل اجر درکړي نو هم دی بدنی لحاظ باندې قربانی ورکړل روجه دی ونی ولا او هم دی مالی تور باندې ځان سره دی بل مؤمن مسلمان بوته وعلى الذين يطيقون پاکستان باندې چې طاقت نه لري د روجې د نیولو پیدتون طعام مسکین پیدیا ورکول لی خوراک د مسکین ته یو ورځ خوراک ورکول د وی سرسای په مقدار باندې فمن تطوع خیرا نو چا چې په اخلاص سره وکړله چا چې په خوشحالۍ سره وکړله نیک کار په هو خیر له دا غوړ دي د لپاره کا ورستنی معنی تی اولنی معنی تی مراد شي نو معنی دا شوله څوک په سفر باندې دی یا مریض دی خو لیکن روزه نیولې شي اگر که تکلیف دی وته نو په هو خیر له دا غوړه دي دلر پاره ډیر خلک داسې دي په رمضان مبارک کې تروجي قضا شي نو بیا دوه درې کال او پنځه کال تیر شي هغه بیا نشي نیولای او په دې روزه کې ټول خلک روزي نشي نو بیا ته اسانه یې روزه نیول او دویم په دې بل معنا باندې ومن تطوع خیرا چا چې په سرسایه چا ورکوله صدقه الفطر او د یو کس په ځای باندې دوه صدقه ډبل ورکی سل روپۍ مثلا سرسایه ده 200 ورکی او په خوشحالۍ سره دغه نیکی وکړله الله تعالی دا پیدمن دي ستاسو دپاره وان تصومو خیر لکم او روجې نیول دا ډیر خیر دی ستاسو دپاره په حالت د سفر کې یا مریضي خو روجه نیولی شي روجه دې ونیولم دا ډیر غوره دی ان کنتم تعلمون که تاسو علم لرئ نو ډیره زیاته خره چې روجې ونیسئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي تعین د ایام معدودات مخکې ویل الله تعالی کنه سړیا خپکیږه ما ده روجی چری یو څو ورځې دي هغه څو ورځې کم څومره دي یو میاشت بس دغه یو میاشت یولس میاشتې ته په دواړو جامو باندې لګیا دی سر نه ماښام پورې خوراک کې نو دا دومره ظلم زیاتې د خپل معدې سره وکړه لوس لګه دغه ته ورکه لګه وقفه پکې وکړه لګه چټي پکې وکړه خوراک په دې باندې بری صحت هم برابر شي او دې دې ته وایي کله چې د سړی کمپیوټر دی یا موبایل دی وایي سافټویر یې وهل دی کله وایي وینډو یې وهلی ده کله یو څه وایي کله بل څه نو دې ته سافټویر وکړي خپلې معدې ته لږ وار وله ورکه لږ چوټي وله ورکه صحت به دې برابر شي او ترتیب به ښه شي شهر رمضان الذي شهر رمضان یعنی دا مخکې چې ذکر شول چې ایام معدودات دغه ورځې دې شمېرل شوي اوس دغه د شمېر ورځې کومه دي شهر رمضان الذي میاشت رمضان مبارک ده الذي هغه انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په هغې کې شروع شوی دی په هغې کې نزول د قرآن کریم انزل فيه القرآن رمضان المبارک میاشت دغه رمضان د رمز نه دی رمز په عربی کې سوځولو ته ویل کی رمضان مبارک ته رمضان ځکه وای چې مؤمن مسلمان په خپل روجي سره او په خپل عبادت سره ګناهونه د مؤمن مسلمان نه وسوځول شي ځکه او ته رمضان وای او یا ته رمضان ځکه ویل کیږي رمضان هغه باران ته وای په عربی کې چې ډیری دوړوي خشکی وي او دوړه اوچته شوي هر شي باندې دوړې پرتې وي باران وشي مزیدار باران وشي خوندور هغه ټولې دوړې چې څومره یي هغه کینی او موسم دا بالکل بهترین شي نو په دې کې اشاره شوله دې ته چې د رمضان مبارک سره د مؤمن مسلمان زړونه دا زړونه د ګناهونو نه پاکیږي زړونه د ګناهونو نه پاک شي ګناهونه ته وریږي دا او دا دوړي چیرین دا زمونږ نه د ګناهونو دوړي خیږي کنه نو په رمضان مبارک سره د ګناهونو دوړي سړی نه کمیږي او ختمیږي الذي انزل فيه القرآن د رمضان مبارک میاشغه ده چې پای کې شروع شوه دی نزول قرآن کریم دا زکم دا ټکی وای چې په صحیح حدیث کې راغلی دی چې قران کریم نازل شوی دی په دریش کال کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دلته وی په رمضان مبارک کې نازل شوی دی نو جواب تاسو ته ما وکړه چې نزول د قران کریم شروع شوی دی په رمضان مبارک کې او بیا پوره شوی دی په دریش کالو کې یا دویم معنی انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی پیه په بارا د رمضان مبارک کې قران کریم ان انزلناه په ليله القدر او ما ادراک ما ليله القدر د رمضان مبارک په بارک کې قران کریم هم نازل شوی دی ځکه ليله القدر په رمضان مبارک کې ده او د ليله القدر په بارک کې قران کریم کې آیاتونه نازل شوی دی دویم مطلب دی هدل للناس هدایت دی خلکو لپاره قران کریم د هدایت کتاب دی و بینات من الهدى او دا ښکاره احکام دي د تیر شوو هدایاتو نه والفرقان او فرق راوستون کې لري په میان د حق او د باطل کې و بینات من الهدى د دې معنی دا ده بینات من الهدى نه مخکینی کتابونه تی مراد دي دا قران کریم د هغه سلسله نه ده چې مخکینی کتابونه الله تعالی کوم را لېږلي په دې کې اشاره شوه اصول او عقاید او دغه سي د اصول د ایمان چې د مخکینو کتابونو څنګه وو نو په دې کې هم هغه شان ذکر نو من الهدى دا هدى للناس هدایت در خلکو لپاره و بینات من الهدى او ښکاره احکام دي د تیر شوو د هدایاتو د قسم ناول فرقان او جدای راوستون کې په من د حق او د باطل کې په من شهیده منکم شهره نو څوک چې حاضر شو ستاسو نه میاشتې د رمضان مبارک ته پلې سمه روجي دی ونیسي فمن شهیده معنا دا ده یو قول لم بصیرین دار شهیده په معنا ده حضره سره ده حاضر وي مړ شوی نه دی په خپل علاقه کې او مسافر هم نه دی نو روجه دی ونیسي او من کان منکم یا من شهیده په معنا د عالمه سره دی چا روج چا د رمضان مبارک میاش اولیدله او یا عالمه نورو خلکو ولیدله او ده ته اطلاع ورکړله نو روژه دې ونیسي او من کان مریضا څوک چې مریض وي ناجوړه وي او علا سفرین یا په سفر باندې وي په عدت من ایام اخر نو لازم دی په ده باندې شمارول د نورو ورځو دپاره د قضا یرید الله بکم اليسر غواړي الله تعالی به تاسو باندې اسانتیا ولا یرید بکم العسر او نه غواړي الله تعالی به تاسو باندې تنګستیا پنځه احکام مخکې بیان شول اوله خبره د مسافر د پاره د مریض د پاره روزه ماتول جایز دی ځکه الله تعالی غواړي په تاسو باندې اسانتیا دویمه خبره پکې دا وه چې قضا به راوړي ولا یرید بکم العسر دا د هغې سره لګي او درېیمه خبره چې څو روژې دې خوړلې دي نو هم اقامر قضا به راوړي لولي تکملو العدته او دې لپاره چې پوره کړي هغه شمار د روژې ځکه یو میاش روجی فرض وی کنه وس تا ته اتو خوړلې نو فرض خو یو میاش وی او تا دوی شو نیولې نو وس دې اتو بخه مخه پوره کې چې میاش پکې پوره شي پنځمه ده چې حکم د فرضیت د قضا الله ولې کړی دی دا ولې براوړی دا دغه قضا به ولې راوړي و یتکبر الله علی ما هداکم او دیر لپاره چې لوی وایي د الله تعالی په غو طریقه باندې تاسو ته خودلې ده تاسو ته هدایت کړی دی یا علا ما هداکم د الله تعالی دوی بیان کوي د دې وجه نه چې الله تعالی ته هدایت کړی دی الله د ته کتاب را لېږلی دی پیغمبر یې راولېږه د الله تعالی دین بیانېږي نو اوس ته الله تعالی لوی بیان کوي یا د دینه مراد تکبیرات او تشریق ته مراد دي او یا عام لوی د الله تعالی بیانول دي لتکبر الله علی ما هداکم مراد د دینه تعظیم دی او مفسرین لیکلی دی آیات په شرح کې وی الفاظ د تکبیر او د تعظیم به هغه چې شریعت نه ثابتي ولعلکم تشکرون د الله تعالی د احکام پابندی ضروری ده ولی لعلکم تشکرون دیر لپاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ او د الله تعالی د نعمتونو شکریا دغه ده چې د الله تعالی په احکام باندې عمل وکړل شي الله تعالی ته انسان نږدې کیږي نو کله چې الله ته نږدې شولې نو د دعا د غوښتلو ټیم دی دعا وغواړه چې الله تعالی دې له قبول کړي او په حدیث کې راغلی دی چې د د دغه په وخت کې د پښمنی په وخت کې او بل د روجمات په ټیم کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبولې و اذا سالک عبادی او کله چې تاسو کې ستانه بندگان زما عني زما په باره کې په انی قریب نو یقینا زنیزده یم یو باندې چې راغې د نبی له صلوات والسلام نه پښتنه وکړه وې د الله تعالی نږدې دی چې په پټه پټه دې زه دعا غواړم او کلری دې چې سمې چغې وته وهم زه څنګه چل کوم دا آیات دغه په باره کې نازل شو الله تعالی وې زه نږدې یم چې ډېری موه په قلاره قلاره باندې دعا وغواړه زه په بیا هم پویګم او یا دا تپوس کړو يهوديانو او هغه دا خبره کړې وه يهوديانو دا ویلي وو چې الله تعالی ډېر لرې دی په اسمانونو کې نو الله تعالی ستاسو دعاګانې څنګه اوري نو الله تعالی د آیات دغه په جواب کې راولېږه کله چې د پوزو کې ستانه بندگان زمانو په انی قریب زنیز دی ما او الله تعالی نږدې دی من حبل الورید په بل ځای کې الله تعالی وایي ان ربي قریب مجیب سوره یهود کې الله تعالی وایي نو کله الله تعالی وایي انه سمیع قریب سوره سبا کې الله تعالی وایي اجیب دعوت الداعی اجیب قبلو مزه دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه پل یستجیبو لی او زما احکام دی پوره قبول کی ول یؤمنو بی او یقین دی وساتی په ما باندې د قبلولو د دعا لعلهم يرشدون دیر پاره چې دی خپل مقصد ته ورسیږي اجیب دعوت الداعی اذا دعانی سوال درازی چې مسلمانان دعا غواړي او نه قبليږي ډیر خلک داسې وایي کنه چې مونږ دعاګانې کوو نه قبلي نو یو جوابدار چې دې کې لفظ د اجیب ذکر شوی دی یو استجابت دی او بل اجابت دی دوه کې فرق مفسرین بیان کړی دی استجابت دی ته وایي چې کم څه وغواړي د الله نه هغه د لدر کې دی ته استجابت وایي دې دې کې لفظ د اجابت ذکر شوی او اجابت دې ته وای دا عام دی کستاغه مقصد پوره شي او کنه شي او داغي درې صورتونه پر روایت کې راغلي دي یا چې صدا الله تعالی نه غواړي هغه بدر کې او کاغه در نکړل الله به نه مصیبت د پکی او یا به الله تعالی قیامت ته پاتې کی د چا دعا چې په دنیا کې قبول نه شوله الله تعالی به په قیامت کې په جنت کې ډېرې لوی مرتبه ورکي دا انسان به وایي چې الله تعالی ما خو دومره نیک اعمال نه وکړي زما دا دومره مرتبه د کم طرف نه رالی الله تعالی به ته وای چې تا دعا غوښتلې و هغه نه قبول شوی او بل دویمه دریمه خبره دا ده چې دعاګانې قبليږي خو لیکن د دعاګانو لپاره خپل شرطونه دي په تزرع سره به غواړي یو کده الله خوښ شنو الله قبلای سوره انعام یو څلوېښتم آیت کې الله تعالی وایي فیکشف ما تدعون الیه ان شاء که الله وغواړي نو دعا دې قبلوي که الله ونه غواړي نو څوک یې په زور نشي قبلولی دویمه خبره ده په عاجزۍ او په پټه باندې به وکړلی شي سوره اعراف پنځه پنځه نوسم آیت کې الله تعالی وایي ادعو ربکم تضرع و خفیه په پټه باندې دعا غواړئ او په عاجزۍ باندې غواړئ بل د الله تعالی نه به تمه ساتي ودعوه خوفا و طمعا د الله نه به یریږي هم او تمه وتي هم کې شپږ پنځوسم آیات د سورې اعراف بل په ډیر عاجزۍ سره به غواړي اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء الله تعالی ستنه تکلیف لري کوي خو عاجزي او پکې کې او بل په حدیثو کې سره قیود راغلي دي داسې دعا بنئ چې پاغې کې د ګناه لپاره چې الله تعالی مالا زما سره کومک وکړه چې زه شراب وسکم نعوذ بالله من ذلک یا زنا وکم یا غلا وکم د سې د ګنا دغه دعا بنئ دویم صد رحمی بنا قطع کوي که چا صد رحمی قطع کون کې او داغه دعا الله تعالی نه قبلای حدیث ته ترمذی او د مسند احمد کې سره راغلی استعجال یعنی ضرب الله تعالی نه دانه غواړي چې بس پټه کمی سباله چې دا قبول نشي نو بیا نه غواړم د سې بنئ د ابراهیم علیه صلوات و سلام دعا 2000 کال وروسته قبول شوی او بل ورځ درس کې تاسو ته ما د هغې وضاحت وکړ په حدیث ته صحیحینو کې د بخاری د مسلم کې سره دغه راغلی ولکنکم تستعجلون تاسو تلوار ډیر زیات کوئ کنه او بل بل دا شرط ولدا دی چې یقین بکې چې الله می دا دعا قبلې وانتم موقنون بالاجابه په حدیث کې دا راغلی مستند احمد کې او بل مونږ بار بار دا ویلله چې دغه خوراک سکاک لباس دا به حرام نه او که دغه وو نو الله تعالی بیا دعا نه قبل نه قبل یغم په صحیح دا حدیث کې راغلی دی په داسې اوقاتو کې و دعا وغواړي چې هغه قبلیږي د پښمنی په ټیم کې د شپې په آخري ټیم کې د روجماتي په ټیم کې د اذان او د اقامت په منځ کې کله چې باران وریږي د رحمت په دغه ټیم کې کله چې مجاهدین دشمن ته مخامخ شي او د جمعې په ورځ باندې هم دغسې یو وخت شته دی چې الله تعالی په هغې کې دعاګانې قبلوي او د روجهدار دعا الله تعالی قبلی د عادل بادشاه دعا الله تعالی قبلی او د مظلوم دعا الله تعالی قبلی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی قبلو مزه دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه پل استجیبو لی نو قبول لکی احکام زما ته خپل دعا په الله تعالی باندې قبلول غواړي او د الله تعالی خبره نه مانی نو الله دې دعا ولې قبلای ولیؤمنو بی د دې دوه مطلبونه دي صحیح عقیده ایمان دی صحیح دی یا ولیؤمنو بی یقین دی وکي په ما باندې د دعا د قبلولو لعلهم يرشدون دیر پاره چې خپل مقصد ته ورسیږي دیر پاره چې مقصد ته ورسیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین